سورة النساء دا بیان دی د تفسیر د سورې نساء سورة نساء په قران مجید کې چې کوم غټ سوراتونه دي دا غي دریم نمبر سورته بقره آل عمران سورې نساء دی چې تفسیر کوي د ترتیب خیال نه ساتي کله به درته هغه منځ نه ټکي تفسیر کوي کله به درته بیا راشي سر نه به کوي کله به بیا لاړ شي په شا اوس دی وی قال ابن عباس رضی الله تعالی عنه عبد الله ابن عباس وی یستنکف یستکبر چا چې شرم وکړو عن عبادت ربه د عبادت د خپل رب نه نغه غټ گمراه شو د یستن کې خپل معنا دی د یو شینه کرکا کول شرم کول عبد الله ابن عباس معنا کوي څنګه معنا کوي یستكبر اصل کې دا سری و مې یستنکف عن عبادت ربه و یستكبر کنه د کې دواړه دي کرکه وکړه او تکبر یې وکړو نو عبدالله ابن عباس صاحب وی و دا و یستکبر چې دی دا عطف تفسیر د یستنکف دی د یستنکف معنا دی یستکبر چا چې ځان لوی وګڼو د الله د عبادت نه بیا دی ولا تؤتوا السفهاء دی کمقلو لا دی وړو ماشومانو لا دی خزو لا مور کوي اموالکم د خپل مالونه التي اغه مالونه جعل الله لكم قيامه قيامه چې الله ګرځولې دی هغه ستاسو لپاره ذریعه د ژوند هلکه مال داسې معمولي شی نه دی ولې دا تاسو سره چې کم مال دی دا بې ځایه مه لګوئ ټول ژوند په دې روان دی اغشتل او خرڅول او دا هر څه نو هلته کې دي جعل الله لکم قیاما چې الله ګرځولی دی دا مال ستاسو دپاره ذریعه ده ژوند ستاسو دلته ریاض دوه قرات دي یو دی قیامه لکه زمون قران مجید کې دی قیامه یو د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ قرات دی هغه وی قیامه امام بخاری په دې قرات تللی قیامه څه مطلب قیامکم من معایشکم اغا بقا ستاسو د جون ستاسو هلکه په مال باندې چې دی ټول جون رواني بقا په دی باندې خا مسله مخکې داسې وه چې ښځې به زنا وکړه او زنا به پې ثابته شوه نو حکم سو فامسکوهن فی البیوت په کورونو کې ساري کې بار بیا مپرې دا به حیا شو بیا زنا کوي حکم دا چې خزي به زنا وکړه زنا به په ثابت شو نو دا به بیا بار نه حکم دا چې بار بیا مپرې دي په دې کورونو کې به فامسکوهن فل بیوت په کورونو کې بند کې کمی پورې باندې کې حتا یتوفاهن الموت تر دې پورې چې مرګ ولا راشي او مړی شي خلاص شي ته او یجعل الله لهن سبیلا یا الله وګرځي د دوی د پاره لار مراد د لارې نه سره قانون الله وت قانون نازل کی نو دلته د سبیلا معنا څه کوي یا دا آیات راغی دا غي نبی ارستو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه او توي خذو عني خذو عني زمانه دا مسله یاد کړئ زمانه دا مسله یاد کړئ قد جعل الله لهن سبیلا الله د دوی د پر لار مقرر کړه هغه دا د چې شادي شودی او زنا په ثابت شو رجم او چې شادي شوده نیوي او زنا په ثابت شو نو هغه د پر سری سل کوړي دي نو هغه سبیلا هغه لار صدا قانون یعنی الرجم چې هغه په کانو وشتل دي لسیبې د پاره د چا د پاره د سیبې کونډې مراد د کونډې نه چې وادي کړي والجلد او دوری دي سل لیل بکرې د پاره د پیغلې چې هغه وادي شوي ني دوه نه دي دوا دوا دسې دي سلاس سکه درې معنا نه دي درې درې خو مطلب هم دا درې جوړیږي او رباع سلور سلور د دې وجه نه دوهم جایز دی سړی لا دریم جایز دی سلورم جایز دی د سلورو نه اپل حکم دا دی چې جایز نه دی چې د سلورو نه د سړی خزې زیاتې وي دا زیاتول جایز نه دی په دې شیعګانو کې یو فرقه ده چې هغه فرقه د خوارجو نه راغلې ده هغوی اتلسو پورې جایز ګڼي ټول شیعګان نه دي کې خاص یو فرقه ده هغوی نه چې تپوسو کې چې ولې هغه وایي د دې ځنه ثابتېږي داوو دوی د جمع د پاره وایي مسنا مسنا دوا دوا سوشوي سلور سلاسا سلاسا درې او درې شپږ شپږ او سلور لس رباع سلور سلور نو څو شو اته شو او هغه لسونو اتلس جایز دي خیر دې لپاره بیل جوابونه دي هغې باندې عام خلک باندې مشکل وي پاغه زمانه کې الله دې په کرم وکړي هم دغه خلک یو لوی عالم هغه دعوت ورکو چې دعوت ورکو دې کې دا خلک مو چې دلته دا جمع کوي ډوډۍ ولا وکړه ورته وای ار تالی تکینه مسنا مسنا دوا دوا چې کیناستل هغه دو, دو دیتا کیناستل دو دیتا دو دیتا هغه ته وی سیب دا خو خلک دغه دی خلک ډیر دی تاسو سره دو ناستی وی تا وی چې دو دو نو دی ورته وی خا په ډوډۍ کې جمع نه کوي چې دو دو سلورو چې سلور کینه او هغه دی کې قران مجید کې د خزو باره کې تاسو دغه کوي دا جمع کوي اصلور کوي نو دا دا وو په معنا د او سره دی دوا دوا او ثلاثه یا درې درې او رباع یا سلور سلور اتات عشار لس لس دا جایز دی که دا جایز نه دی د علم نحوی دا د علماو دغه نه دی د نحوی د نحوی چې کوم علما دي د کوفی نو د کوفی علما وی یجوزو دا جایز دی د سلورو نه برم جایز دی دا ټکی ویلو خزه نه خماسه الکه پینزه پینزه الکه دا شینه سری پینزه پینزه دا سویل جایز دی کنه لیکن د بصره کم چې نحویان دی د بصره هغه ویلا یجوزو دا جایز نه دی ولی د عربونه دا اوریدلی شوی دی مسنا دوا دوا ټکی وی الکه دوه دوه کینې ثلاثه درې درې الکه درې درې راځې رباع سلور سلور الکه سلور سلور ورشي دا وی خو عرب بیا اپل او دغه استعمالي خماسه دې ځخه لري فی الیتاما په یتیمانانو جنکو کې فنکحو تاسو په نکاح کې ما هغه تواب لکم چې حلالی ستاسو د پاره من النساء د نور خزونه الکه تا سره یتیمه ده یتیمه مثلا د تر لور دی ده او خیسته هم ده مالم وسره دی نو ته وې دا زه په خپل په نکاح کوم یا د ترویره د رویره یتیمه ده مالم شته حسن هم شته نو ته وې دا زه چاله نه ورکوم دا زه زویله کوم زوی ده خود بل پلو یریږي چې زه به د دې پوره حقونه پوره نه کم ځکه د دې پښتنې والا نشته دی یو طرف ته د هغې حسن نه د جمال نم ته متاثر دی د هغې مال هم شته نو ډه دې دا وي چې زه سره نکاح وکم خو بل پلو د الله نه یریږي چې هسې نه په یتیمانانو جنکو کې فنکهو نو تاسو په نکاح کې ما توابه هغه چې کوم جایزي لکم ستاسو د پاره من النساء د نورو ښځو نه حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن ابن جريج قال اخبرني هشام بن عروه عن ابيه عن عن عائشه رضي الله تعالى عنها دې کې هشام دوه راغلي دي ښه یو هشام ابن یوسف دی او یو هشام ابن عروه دی عن عائشه رضی الله تعالی عنها ان رجلا عائشه وی یو سړیو کانت له یتیمه و داغه داغه سره یتیمه کانت له و داغه سره یتیمه یو یتیمه جینه لکه مثلا د تر لور ورته پاتې و نور څوک نو فنکحها نو دې سړی په نکاح کړه دا په خپل په نکاح کړه وکان لها عسق او د دې جنې باغ وکان لها او د دې یتیمې چینې عسق باغ باغ مو اوس د دې سړی د دې جینې سره څه شوق موخ نو ړې وسره نو صرف د دې د پاره وکړه چې دا باغ که دا جینې بل سوکو کې نو دا باغ به بل فلړ شي اسق د دې اسق خپل معنا ده النخله د کجوري د کجوري بوټي چې د عین زور والي عسق نو څه ته وایي د کجوري وکان یمسکوها او دې سړی دا جنې ساتله علیه د دې باغ د پاره نور وسره د غنو میلان ورته نو نه خزه د خزه خیال ساتنه بلس ولم یکن لها من نفسه او نو د دې د پاره من نفسه د نفس د دنه شی اونس شی نه ورته میلانو نه ورته زړه کې د نه خوخه و خو صرف د دغه باغ د پاره په نکاح کړه نو فنزلت نازل شو فيه په بار د دې سړی کې چې و ان خفتم که تاسو یریدلی الله تقسطو چې تاسو به عدل اونه کړی اونه کې فل یتاما په یتیمانانو جنکو کې نو هلته مخکې تیر شو فن کې نورې خلګې نه دي فن کې هما تاب لکم نکاح کې هغه ښځې چې کمې حلالي ستاسو د پاره نوري خ احسبه دا هشام نه دی هشام ابن عروه دا هشام وایي چې احسبه زه ګمان کوم په د خپل پلار چې عروه دی قال دسی وی چې کانت شریکته دا جنې شریکه وه د دې سړي سره فی ذالک العسق په دغه باغ کې په دې باغ کې وسره شریکه وه او وفي ماله او دغه په مال کې وسره شریکه وه نو دې سړي صرف د دې باغ د لالچ او د دې مال د لالچ لپاره دا جنې وکړه ورنه نور خوښه نه وه اه. حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير انه سال عائشه حضرت عروه تپوسو که د حضرت عائشه بی بنا ان قول الله تعالی په بار د دی قول د الله کې چې و ان خفتم کشرتا سو یریدلې دغه د رویره درته پاتې ده ته وې زی زویله کومه خو بیا یریږه د دینه چې د دې خو پښتنې ولا سوک نشته نو زو بیا عدل او انصاف ونکم نو ان خفتم کشر تاسو یریدلې الله تقسطو چې تاسو به عدل اونکه فلیتاما په یتیمانانو جنکو کې د دې څه مطلب دی اور وسه به د خپل خالی نه تاسو کې یا شینه یو جنې دا یتیمه ده او د خپل مشر په پرورش کې مثلا تر ته پاتې ده د تر پرورش کې ده د تر زی ته پاتې ده دغه په پرورش کې ده او تشرکه او دا جنې شریک وي د ولی سره فی ماله دغه په مال کې که ځان که د سره نکاح کیږي ځان لیو کی که د سره نکاح نه کیږي زوی لیو کی او بغیر ان یقصتا بغیر د انصاف کولونه فی صداقها په مہر داغه کی دا جنې که مثلا بل لورکه درې تولې دغه ورکوي سونه او دی چې کوي نو دی په نیمه توله کوي بغیر ان یقسطه بغیر د دې نه چې دی انصاف وکړي فی صداقها په مهر د هغې کې څنګه فیعطیها چې دی ورکي هغې له مثل ما یوتیها غیره په شان د هغې چې ورکوي دی له بل بل سړی مثلا درې تولې ورکوي دی ولا نیمه توله ورکوي نو دې زړه کې وایي چې دا خو ګناه ده فنهو ان ینکحوهن نو دا خلک منع کړی شو د دې نه چې دوی په نکاح کې ده الا ان یقسطو لهن مګر که دوی انصاف وکړي د دوی سره او څنګه چې څونه شی بل ورکوي پردی چې هغونه دام ورکي ويبلغ لهن او پوره کې د دوی لپاره اعلی سنتهن هغه اوچته طریقه د دوی هغه اوچت عادت د دوی په صداق په مہر کې چې د دسی جنکو څومره مہري هغه پوره ورکي فامرو نو لکه چې دا نشه کولی دا انصاف نشه کولی نو فامرو دوی ته امر شو اين کې هو ما تاب لهم چې دوی په نکاح کې هغه چې دوی له جایزي من النساء د خزونه سواهن بغیر د دوی نه نور دیو کی خیر دا حکم خوراغی دی تب اول آیات وایخه و ان خفتم الا تقسطو فی الیتاما که تاسو یریدی چې موږ به عدل نکو په یتیمانانو جنکو کې نو فنکحو ما تاب لکم من النساء دا اول آیات دی دا نازل شو قال عروه عروه وی قالت عائشه حضرت عائشه وی وان الناس یقینا خلق استفتوا رسول الله صلی الله علیه وسلم اغوی فتوا غوښته د رسول الله نه بعد هذه الآیت پس د دې آیت نه دوی خو وګونه کولاو شو چې وګونه کولاو شو نو رال رسول الله ته تحقیق کوي چې حضرت دا مسله څنګه ده خو مونږ د سکو ریره په نکاح کو پوره مہر ریره زویله په نکاح کو پوره مہر نه ورکو تر لور چې دی نو هغه په نکاح کو یتیمه هغه پوره مہر نه ورکو نو استفتو دوی طلب د فتوی وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام نه نو پس نو الله راولېږه بعد هذه الآية دا پس د دې آیات نه فانزل الله الله راولېږ ويستفتونك في النساء او دا خلق فتوا غواړي ستانه په باره د ښځو کې قل الله یفتیکم ورته ووایه الله دله فتوا درکوي او هغه آیاتونه دله فتوا درکوي چې کوم آیاتونه تاسو ته لوستي کیږي نو په معنا د ورتک سره د میلان او چې د دین رستو ان راشي نو مخ ګرځول را پشا کېدل نو دلته حضرت یشوی د دې دا معنا کوي وترغبونا او تاسو اعراض کوي ان تنکحوهن د نکاح د دوینه الته درته یتیمه جینې پاتې ده یتیمه جینې مثلا رویره دی پاتې ده تر لور ده ده پاتې ده خو نه مال شته او نه حسن شته وې روکې کې مړه نه زویله په نکاح کوم او نه بل چا ته په نکاح کوم څنګه چې دغه جینې چې دا رنګ هم ښکلی نه دی مال هم نشته او تاسو ته میلان کوي رستو کېږي ته نو داسې دلته هم دا دی که نه چې د جینۍ حسن هم شته مال هم شته که پوره حق یې ورکولی شي ورکړي که نه شي ورکولی په شا شی دی وترغبون او تاسو اعراض کوئ ان تنکحوهن د نکاح کولو د هغوی نه نی مال شته نی حسن او جمال شته ته وې نه کوم زوی له مړه روکې کا ته ته اعراض کې الکه چې دلته اعراض کې د دې وجه نه چې مال او جمال نشته نو خدا غسل ته مو کې مال او جمال شته نو هلته ولې په نکاح کې چې حق یې نه پوره کې قالت عایشه وی فنه دا خلق منی شو عین کې هو چې دوی په نکاح کې کی او د سشینا عمن د هغه چانه رغبو چې هغوی رغبت او شوق کوي فی ماله په مال دغه کې و جماله او په جمال دغه کې فی یتام النساء په یتیمانانو جنکو کې هم دغه دغه دی د جنې نه مال شته نه جمال شته نه مال شته نه حسن شته هلته خو ته تاسو یې راس کوئ نیکو نو دقسې دلته هم ده چې د کمې جنې مال وي جمالي ته میلان ورکې چې را کول پکار دي او ته عدل او انصاف نشي کولی دام مکوه ها الا بالقسط مگر په انصاف من اجل رغبتهم ولی دا منی ولی شو الکه چې هلته حسن او جمال نشته نو نیکه نو چې حسن او جمال شته نو او حق نشو پورې کولو بیا هم مکوه من من اجل رغبتهم د وجه د میلان د د وجه د اعراض د دوی انهم د دوی نه اذا کن قلیلات المال والجمال کله چې دا غوی مالم کمی نی او حسن او خایستم کمی نی خ یو سړی دی یتیم ورته پاتې دی یتیم راره ورته پاتې دی خود ته د خپل مال د پلار نه وته ډیر مال پاتې دی مال کثیر زمکه هم پاتې ده او نور مال هم پاتې دی او دا بل کاکای شې دی دا ژوندې د دې سم نشته دی کاکا له دا جایز دی چې د یتیم په مال کې خوراک وکړي وی وته وګوره مالدار دی که غریب دی د یتیم متولی مشر غریب دی که مالدار که مالدارو چې ورمخ وروانړی یتیم مال ته او که غریب وي نو بیا د مزدورۍ په شکل باندې خوراک تا د جایز دی د یتیم غواله دی یو پنډ ګیا راوړه نو خیر دی که بیګاله تی داسې نیم سیر شوده دغه د غوانه والی خیر دی ځکه هلته کې یو پنډ ګیا دی راوړه مثلا دا دی دغه جوار دی ګوډ دی کړه نو چې جوار دی ګوډ کړه دی ګوډ کې خلک یو یو جوار هم روباسي او هغه جوار راو باسي غوا ته خپل غوا ته واشي خیر دی پټې دی ولې وبکو او دا غي په ځای د مزدوري په شکل دغه مال لري نو دا جایز دي ومن کان فقیرا سوک چې او فقیر دا د یتیم متولی او دا مشر دا فقیرو نو فلیاکلو دې دې خوراک کوي د یتیم د مال نه بالمعروف په ښه طریقې سره ښه طریقه هم دا ده چې څونه دی د هغه په مال کې محنت وکړو د مزدورۍ په شکل چې بل څونه مزدوري اخلي هغه ته تتې والي دا مو شو فیضا دفاتم کله چې تاسو ورکو الیهم دی یتیمانانو ته اموالهم مالونه داغوی او سلک یتیم غټ شو یتیم غټ شو تا سره د یتیم مال دی اوس یو اواله کې الکه د کلی مشران راوله مستحب طریقه دا ده چې هغه مشران په مخ کې اولګه وته وایه دی یتیم ما سره دون مالو او ولا می ساته او دا د تاسو مخ کې می ورواله کو فیضا دفاتم کله چې تاسو ورکو الیهم د یتیمانانو ته مال به وسره و دی ظالم به داسې چل کو چې سبا به دا را غټ شي دا به زما تربور جوړیږي نو د به داسې چل کو د هغه مال به لګاو په اسراف چې پنځه روپۍ به لګېدې د بلس لګولې چې شل به لګېدې څلوېښت به لګولې او زر زر به لګولې و بېدارن تیزي به کوله چې سبا به بیا دې بالغ شي زمانه به مال واپس اخلي چې دې بالغ کیږي چې ما ولا مال ختم کړي وی تاسو مخره تاسو ملګوي مال مخره مال د یتیمانانو اسرافن په زیاتی سره و بیدارا او په تیزه سره د بیدارن معنی د تکي مبادرتن په تیزه سره انا اعتدنا للظالمین اعتدنا معنی کوي اعددنا مونږ تیار کړی دی اعتدنا دا اکثر خلک غلطیږي وي دا باب افتعال دی دی تی ته ګوري الکه دا باب افتعال نه دی دا باب افعال دی اعتدنا یعنی افعلنا په وزن د چا دی د افعلنا دی نو دا تی د نفس کلمې نه ده حضرت هشام د خپل پلار عروه صاحب نه روایت کوي حضرت عروه د حضرت عشی نه حدیث بیانوي فی قوله تعالی په تفسیر د دې قول الله کې چې ومن کان غنیا کم سړی چې مالداری فلیستعفف هغه د ځان بچ کی د یتیم د مال نه اد نه خوري ومن کان فقیرا او څوک چې محتاجی او دغه فقیر په مال کې صدقه وکړي نو فل یاکل بالمعروف هغه دی اخري په ښه طریقې سره نو حضرت عائشه نه دی عروه تاسو کو نو عائشه وته وی انها نزلت دا آیات نازل شوه دی فی مال الیتیمه په مال د یتیم کې کله اذا کان فقیرا چې کله دا متولی دا مشر فقیری نو هغه دا دی چې انه یاکل منه دا متولی او دا مشر بخوری د دینه ولی به خوری مقام قیامه پاغزه د ادریدو د علیه په دی مال چون کې دا غریب دا متولی د دې یتیم د مال حفاظت کوي ساتنه کوي نو د دې ساتنې په بدله کې به د مال نه خوري اوس دکان دې دلته او دې د شپې دغه د دکان څوکیداری کوي نو دا دکان چې تاسو بل چاله ورکوي او څوکیدار ولنی سې نو سونه تنخوا بلی دونه کدی ته اخلي دا جیز دي بمعروف په خه طریقې سره باب دا یو بل باب دی و اذا حضر القسمت کله چې حاضر شي وخت د تقسیم د میراث ته اولو القربا خاوندان د خپل ولې ولیتاما یتیمانان د دې مړي اقربا هم راغلل اقربا هغه اقربا چې د هغوی میراث کې حق نشته او داسې درته ودرېدل چې موږ له هم پکې یو دوه مرلې ځمکه راکې که نه غریبانان وایي موږ له پکې راکې یتیمانان وایي موږ له پکې لږه راکې الکه سلکونه شی وته نه کی ورکه خو وته خبره وکي چې تاسو دې کې حق نشته دی دام دل اس درکړو نو وی و اذا حضر القسمه کله چې حاضر شي تقسیم د میراث ته اولو القربا خاوندان د خپل ولې د مړي اقربا دي خپلوان دي خو هغه میراث کې حق نشته لکه مثلا وسی رالل د نیکه مال ته ولیتاما یتیمانان رالل د کلی یتیمانان دي چې زمونږ کور نشته مونږ لم پکې یو پنځه مرلې راکې والمساکین او مسکینان رالل نو فرزقوهم او ویله پکې ورکې د دې آیات څه مطلب دی وی حکم مخکې داسې و چې مال تقسیموي او غیر وارثان رالل دا خلک وارثانو باندې لازم دي چې دوی لم لګ لګ شي ورکی الکه دا دوه مرلستا شو الکه دا درې مرلستا شو الکه دا پاکستان شو سعید ابن مسیب رضی الله تعالی عنہ وی دا حکم بیا منسوخ شو دا حکم بیا اوس منسوخ دی اوس اوس چې مال تقسیموي او دسی اقربا در ترالل چې دا غوی حق په میراث کې نه کیږي مور کوي دا غوی سنشته دی مخکې دا اوس دا منسوخ دی لیکن امام بخاری رحمه الله او دا رنګي حضرت عائشہ بی بی او دا نور وی چې نه دا منسوخ نه دی د دې دا مطلب دی سړی مړ شو مال پاتې دی اوس ار یو ته پنځه پنځه لکه روپۍ ریاضه دغه شوې ورسېدې وارث ته او بالغان هم دي بالغان په کار دا دي دي وارثانو له چې دا چا تا ته لکه پنځه لکه ورسېدې تا ته ورسېدې تا ته ورسېدې او درته یتیمانان رالل نو په 15 دکو کې چې مفتی د تملو شي خو یو لس زر روپۍ راو باسه کنه داسې یو لیولم پکې ورکا بلم ورکا بلم ورکا د یتیمانان لم ورکا مسکینانو لم ورکا هغه اقربا لم ورکا چې د کوم اقربا میراث کې حق نه کیږي دا مستحب طریقه ده مستحب که ورکوي ورکه کنه ورکوي مو ورکوي ا دومره ده چې که په دې وارثانو کې نابالغ نو او دا غون وارثان په شریکه باندې مشوره کوي چې د دې مال نه مثلا د مړي نوسې دی داغه خو میراث کې حق نشته نو دا وارثان وای چې زمړه یو لس مرلې به پکې د سر نه دی دغه لور کو د دې مړي دین وسیله خو په دې دغه کې نابالغه وارثانو کې نشته او ټول سره دغه کوي یا داسې چې بعد تقسیم تقسیم وشو ته د خپلې سې نه چاله پنځه مرلې ورکې ته د خپلې سې نه چاله پنځه ورلې ورکې مستحب طریقه ده که ورکوې ورکې الله به د اجر درکړي که نه ورکوې مه ورکوې نو دا مستحب ده حدثنا احمد بن حميد قال اخبرنا عبيد الله الاشجعي عن سفيان عن الشيباني عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنه عبد الله بن عباس وي واذا حضر القسمه کله چې حاضر شي تقسیم دا میراث ته اولل قربا خاوندان د خپل ولې ولیتاما یتیمانان والمساکین او مسکینان قال د دې څه مطلب دی نو عبد الله ابن عباس صاحب وتوی دا حکم استحبابي دی ښه هيا دا آیات چې دی محکمتون دا محکم دی محکم منه ثابت په خپل ځای مطلب دا دی منسوخ نه دی لکه څنګه چې سعید ابن مسیب وایي چې دا منسوخ دی محکمتون دا محکم دی څه مطلب لیست بمنسوختن دا آیات منسوخ نه دی اوس هم په دې عمل دی مستحب طریقه ده چې وارثانو ته مفشه ملاو شو په کارو چې د کلی غریبانانو تم څه شی ورکی یتیمانانو تم ورکی هغه وار... هغه خپل لم ورکی چې کم خپل په دغه کې برخه نه کیږي میراث کې تابعه سعید عن ابن عباس رضی الله تعالی عنہ خان باب دا بل باب دی یوسیکم الله فی اولادکم الله حکم کوي تاسو ته په او په بار د اولاد تاسو کې روره سړی مړ شو او مال ته پاتې شو دا مال چې تاسو تقسیموي چاله به ورکوي په خوا د عربو قانون دا لکه اوس هم د ځنې علاقو کې پټي تقسیم وي په ټول ناجیز طریقې سره علاقه مشترک قومي مال قومي جیدات چې تقسیموي نو په وخت د تقسیم کې چې څونه وارثانی هغوی له ورکوي ډیر خلک داسې دي تقسیم کوي چرته په خوا دوی شمار کړي هغه باندې ورکوي هغه چې کوم موجوده یې هغوی له نه ورکوي نو دوی به هم داسې چل کو چې د مړي مال به چاله ورکو چې څوک پاس سوري دی شي بدی کولی شي او د دشمن نه مال راوړی شي نو د دې وجه نه په دې قانون خو د خزې تیستې وي خزې پاس نشي سره دی بدی نشي کولی دشمن باندې عمله نشي کولی د هغه نه مال نشي راوړی داسې ته ماشومان هم وویستل چې ویې ویستل په دې کې به درته اوس وروسته راشي دغسې یو صحابي غریب وفات شو د هغه ښځه هم پاتې شوه دوه لوریانې هم پاتې شوې یوه ښځه پاتې شوه هغه مال باندې ټولو وارثانو قبضه وکړه هغه خزه راله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړ الله دا حکم نازل کړ الکه مال چې تقسیموي نو قانون د دې دغه نه دی ښه چېره پاس وری دی شي بدی کولی شي د بل نه مال راوړي شي و علت دغه چې دی د تقسیم هغه قرابت ته قرابت چې دی دا ژوندې دی مړی ته نږدې وي چې څومره وته نږدې وي هغه به میراث علي او لرې به میراث نه علي نو د دې وجه نه پلار ته زویم نږدې دی او پلار ته چې دی لور هم نږدې ده ابه میراث علي اوس لرې چې د مړي زامن وي د نسی لرې دی هغوی نشته نو یوسیکم الله حکم کوي تاسو ته الله عادنی زما پختن لراغی النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام زه بیمارو زما پختن لراغی رسول پاک راغی و ابو بکر ابو بکر راغی او زه چرته و ما فی بنی سلمه او زوم په بنو سلمه کې دا بنو سلیمه تاسو ویلی دی دا د خزرج قبیله یو کورنۍ ده هغه قبلتین نه دي هغه ځای کې آبادو په دې بني سلیمه کې ما زه بیماروم دا دواړه زما پوښتنې لرالل فوجدنی النبی صلی الله علیه وسلم نو اومون د مال پیغمبر علیه السلام چرالم زه به وشم زه به وشوم پس نه پویدم فوجدنی النبی صلی الله علیه وسلم نو اومون د مال پیغمبر علی السلام لا عاقل چې زنه پویدم به وشوم چې به وشوم فدعا بما ان رسول پاک صلی الله علیه وسلم راو غخته وبو فتوزع او دسیو کو منه د دغه وبونه ثم رش علی او به روشندل د وب پما